دا د الهي کتاب او څرګندونکي قرآن آیتونه دي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لره نه ده چې هغه وخت راش چې هغه خلک چې نن د اسلام د دعوت له منلو نه انکار کړی دی په پښیمان چا سره واچي کاش کې موږ د تسلیم سر کته کړای وای موږ چې له دې نه مخکې هره سیمه هلاکه کړې ده د هغې لپاره مو د عمل یو ټاکلی مهلت لیکلی ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون هیڅ قوم نه له خپل ټاکلي وخت نه مخکې هلاک کېدای شي نه د هغه نه وروسته پرېښودل کېدای شي